بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه قال وكيل الباي إذا باء وهو الشفيع فلا شفعة له ووكيل المشتري إذا ابتاع فله شفعة قائدة صيانك أغدا زید عمر ته وویل چې عمر وروره دا زما کور ما د پاره خست او زید د عمر د پاره دا کور خست کړ او دا زید د دې کو شفیع ده او زید پر حق شفیع نس ټیک شو بل تفصیل راځي یو څه بل توبه هو خلا زید عمر زید ته ویل ما لپاره چیرته یو کور واخله صحیح واخله زید ویل ټیک ده در ثواب اخله نو زید د عمر د پاره کور واخیستل د خدای شان له عجبه دا زید چې وکیل ده د عمر د پاره دا شفیع هم ده اوس د دعوت شفیع کولای شي دعوت شفیع کولای شي تفصیل دلته کوي او وکیل البائع اذا باع وکیل د بائع اذا باع چې کله کور خرڅ کله کله موکل په داسې حال کې چې دا وکیل شفیع وي فلا شفعه له د لپاره حق شفیع نشته وکیل المشتری اذا ابتاع چې کله واخلي دا وکیل د مشتری لپاره فله شته دی وکیل لپاره اشفعه تشفق دی مشترات مشترا مبيعي ولا اصل قاعده کلیه دا ده من باع او بيع له من باع او بيع له تاسو قاعده یاد ده وکیل دا بائع او چې دی وکیل د ازمکه خرڅ کړله وکیل چې دا ځمکه خرڅ کړله نو د لپاره حق د شوفي نشته ځکه چې دی بائع ده عجیبه خو هلته خرڅي هلته بیا په شوفي باندې اخلي تاسو پوه شئ مسله باندې یو او بیا له یا د یو چا لپاره بیا وشو تاسو دا کتابونه لیکي د دې صورت دا ده احمد هغه زیت روپی ورکړل چې په دې مزاربت کوا او زید د دې مزاربت پر روپی باندې یو کور واخیستل دا کور مبيعه شفيع دا الک رب المال لچ عمر دا اوس عمر دعوه د شفيع نشي کوله دا کرا کور چا دې پاره واخیستل ته د پاره کېدم حصہ ده پکې زر په ولا ور کړی په زر په زو واخیستل کور خود د پاره واسطه لګټه خو په حاله پتا نه دا څه مطلب نو بیا د امر لپاره حق شو فيه نشته کړي بیا علی هدا ٹھیک شو فمن اشترى څوک چې یو شی زوالي لکه وکیل چې مشتری واقیس زید وکیل ده دا مشتری ده د عامه لپاره ازمکه واخیستل نو دای دعوت شفیع په دې ازمکه کې کول شي او ابتی او ابتی علیه وشو مثلا امخ کې صورت دا و چې مزاربت مال باندې کور واخته سو بعد کې خرڅ لګونه تفصیل خطاس امخ کې فعل اول صورت نو د مزاربه هغه چې کور واخستل او بعد کې بیا څه کله کوي خرڅ ټیک شموله دا صورت دا امخ کې چې ذکر کړو هغه دا چې مزارب د مزاربت په پیسو باندې کور واخست سی واخست کور واخی اوس دا رب المال عمل دعوه د شفي کول شي مش مسله باندې یا نو مسله خلاص او افتي عليه فله شفعه فمطلب ولا شيء ملي مش فرق خلاص ګوره لان الاول دا د منبع او د بيع له صورت کې چې شفي دا وکیل اخلي یا رب المال اخلي دا مبيعا باخذ المشفوع يسعى في نقض ما تم من جهته دې کوشش کوي په ماتولو ما د هغه عقد کې تم چې تمام شوی من جهتي لجهت دی وکیل چې هغه بیا ما ته وشي دی وکیل چې زیده دی بیا لري مشتری سره وکړي چې بکر دا عقد طرف ته تام شي کنه د دې زید عقد تام شي د ابي بکر اوس کدا زید وکیل داوه د شفیع کې په دې مبه کې اوس به ماتي ولی په بیا کې ورکول دي او په شفیع کې اخیستل دي او د ورکول د اخیستل منځ کې منافات ده اوس کله په شفیع سره اخلي دا الکه ازمه کنه بکر نه دا الکه دا کوشش شاله کې د سایش په ما کولو د هغه عقلی به کې چې د طرف ته تام ګرځي خوش مثلا یاد نه د بیا په صورت کې الکه تملیک راغله او د دې وکیل طرف تر راغله تملیک دا بکر مالک جوړ کړي او جو شفو کوي ځان مالک جوړي تملک راغی او د تملیک او تملک منځ کې فرق ده تملیک هغه د غیر وي تملک د خپل ځان وي خو شي مسله باندې نو هغه کې تملیک د د طرف نه تم شو او چې د ځان بیا مالک جوړي پاخه د شفو سره د الکه وکیل بیا الکه نو تملک راځي او تملک چې راغی خود به خود نقد چاور سره تملیک راځي هغه تملیک د طرف نه تم شو رب المال چې پیسې ولا ور کړې مزارب لاغي ور باندې الک غټه او کله پاغي کور وخت چې به بیا خرڅي کله دا پیسې نه ور کړې مزارب دا کور اخیستل او خرڅ کړو دا هغه چې د طرف نه تام سوالې ځکه د مزارب طرف نه عمل او د طرف نه راس المال ده نو د راسمال په انداز باندې دا عقد د دې مضارب تام شو لجهت دا ربل مال څه مسله خفای خدای دې خوشاله کړي خفای خیا اول مشتری لا ينقذ شراو دا ولې دې بل خبرم پکې یاد کړ دا وکیل چې زید چې دا زمکه او یا کور خرڅې په دې بکر باندې نو دای بائع شو شو بائع او شي چې دا وکیل زید دا زمکه را بکر اخلي په شفیع باندې نو مونږ ویلو چې دا شفا حکم د شرای جدید کده نو بیا مشتری سره والمشتري لا ينقض شراءه بالاخذ بالشفعه دا زید د دې بکر نه کور واخیستل امر د پاره نو اوس دا زید داوود شفیع پر بکر باندې کول شي ولی ځکه چې مخکیم د مشتری وو څو چې په شفیع باندې والی اوس هم د سره مشتری ده او مخکې مشتری عامه لپاره اوس مشتری د سره لپاره الا لکه د شفیع باطریږي کله چې د شفیع رغبت نفرت پیدا شي د مبيعين څه پیدا شي نفرت پیدا شي د مبيعين او که د شفیع رغبت نفرت د مبيعين را نه لري د شفاعت باطل نه نو د بيع په صورت کې دا زید چې دا کور د عامه لپاره خرڅې په بکر بلولې په خپل نه اخلي او خاصه مو ته چې له خرڅ کړه چې دوی نه اخلي په دې باندې خرڅې معلومي کې لري مبيعت ته د مولا اغل رغبت نفرت ده او چې او شفاعه نه سي کېږي چې کله د سره شي رغبت عنه نه وي رغبت فيه وي او د شراء ولا قصرت کې دا زي چې امر لازمه اخلي خوخه ده کنه نه خوخه دا زي چې د بکر د عظمت نه خوښه ده که خوښه نه ده رغبت فيه ده چې رغبت فيه ده نو دا اخیستل دا دلیل الکه یې ترک تشفیر لپاره کېدل نشي ځکه یې ترک تشفیر لپاره دلیل د شفیع رغبت عنوي نفرت وي په دې سره خو نفرت نه بلکې د دې پسند شولا د دې زیر چا لپاره واخیستله امر لپاره چې عمل لپاره په سن ځان لپاره خو به طریق الاولا نه کوي ها په سن دې کې دې چلم دی چې مړاو په حاله مې والم عمل لپاره یا خپل دعوت شکور باندې وکم یو دور دې پکې تیریږي پیسې به مناسبه وي لاوسي څور څه دی مولیا تاسو عاشه ولا دې خبرې ته اشاره کړې کوم کتلې مطلب نه کوي کنه ډیر ښه کوي خالي بل وخت دا بایر او دا مشتری بایر او مشتری زید عمر بایر او دا زید مشتری او دی عمر او دی زید مشتری باندې اسمه کا خرڅ او دا مشتری یریږي چې څوک د اسمه کمانه په استحقاق باندې ونیسي یا کېږي چې دا ظالم را لپاره پیسې رانه بیا نو او دی مشتری دی باید تل چې مال څوک ضامن مقرر کړ د تاوان د نقصان او دا باید راویلا شدای ضامن مقرر کړ یا مشتری د ضمانت واخیس دا ضامن چې کوم دا د شفیع د ځمکه دا دا ول شفیع پولیس کې نشي کولی نشي خوش مسله ده یا څه خلا فكذلك هم د شان د دعوت شپین شي کولای لو زمينه درکه کچیر زامن ته وسره د مشتری لپاره ادرک د نقصان عن الباع د باع طرفنا وهو د زامن چې ده الشفيع ده وهو د زامن صوفي الشفيع شفيع ولا شفقه نشوف انشته له زامن لپاره ولی دا عقد د طرف ته نشه کله زامن شوی نه وي نو د دې زید او د عمر او زید من کې بیا تا منکه ځکه مشتری وته چې خامخا زه تاوان یې رېګه ما ته څوک ضامن راک کوم څه مثلا چې دا کله ضامن شي دوه منځ کله په عقل څه شي تام څه اوس کله شفا واري دا نقض ما ته مکه من جهته ځکه بیا هغه د بیا ما ته کله دی وایي چې زه په شفا باندې علم څه مثلا څه شفا ولا ها خسرې سوچ په پاس مغلوب خلا وكذلك اذا باع وشرط الخيار لغيره وارض قربان دي سم دا باير او دا چې کوم دا مشتري ده دی بایې عظمت اخر تکړه مشتري باندې خو دی بایې مشتري ته وایي چې ما لپاره به خيار یو خو کې چېرته اسامه وکاو ټیک سره مولا اوس اسامه چې کوم ده الک ابي زمکه شفید اسامه ته خبره له جستا خو خره کړه او ما خو خره بلوز ولا خو خره غړي رقم مکر بای ما ما وای شو اختل دې مشتری ته ویل یاد نه خبر باید چې ټیک ته خرڅه ما خو خره اوس د داول شفیع کولی شي دا ولی دا د بای د عقد د د تر اجازه پورې موقف کړو چې دوی ته اجازه وکړه نو د عقد د دې بای د مسلمان کې ها تام شو اوس که په شفیع باندې علي د دې د لفظ د دې عقد ثابت کړي نو عقد راړي الکه د دې مشتری او د دې خپل ځان منځ کې مشه مثلا باندې نشي ته وكذلك همدا شانت اذا باع چې کله خرڅ کی یو بائع وشرط الخيار شرط کی اختیار لغیره غیر د بائع لره فامزا المشروط له الخيار البيع فامزا اجازه کی دستخط کی امضاء کی تو کی هم زمانه دي اجازه سره ده انظام دې ته چې سیز مخ ته تیل کی ها دا سبق تر اخر کې اخر کې دستخط وکړي امضا را لکه نه څه شموله نو فامزا المسروط له الخيار فامزا اجازه وکړه چا الذي اغملا شرطا له الخيار شرط شو داغه لپاره خيار نه جانب د باین چې هغه د اسامه د اجازه وکړه او په دې حال چې هو دا مشروط ته الخيار الشفيع دا شفيع دې مبيعه فلا شفاعت له دې لپاره شفاعت نشته ولی چې دا اجازه وکړه د په شان د بائع سو اوس په چشوپې باندې علي په شان د مشتري سو او ما هذا الا اجتماع خو شو مثلا هم لري دا څه څه راځي ولې لأن البيع تم بامضائه دا بيع تم سره باید مستلمن کې بامضائه د په اجازه باندې کله چې چلوس دا بایع د فقه ډیره سخت ده قدم په قدم جزیه ده یاد نه موږ یو طالب دې دین کراچي ته تلو هلته یو کې دغه کول یو مدرسې کې دا یو میاشت تر کړي واپس را ما ته ولې رالي ویل چې استاد سره شوفه هدايه دا ده بیا چې سخت غوندې زه راغلم بیا ویل چې کوئی پریشانی کی بات نه ہے آگے چلو آگے چلو ایک دو ہے چې دا صرف پریشانی خبره ده مخکې ده ما هر څه چې کېږي مصرفيات دغه ملازمات مطالعه مخلاص بیا د خلک کلی حال نو دا فکر ډېر ستا پیدا وي قدم په قدم جزیه ده واوه دا بایه ده دا مشتری ده بایه ځمکه خرڅه کړه مشتری باندې مشتری ویل چې ما لپاره خيار ده خو زه به هله دا ځمکه تانه اخلم چې هلکه د دې بکر خوښه وي د دې اجازه د خيار ځان لپاره نه خيار ها بغيرهم مقرر او دا بکه ته به مشتري وویل جی مازمه کا خستره ده دې عمر نه تا خو خدک نه د خوخه تا لپاره خيار هغه نه ما خوخه نه واله نو دې مشتري واستله اوس دغه عمر نه بکه نه دا دا چې دا مشروط له الخيار دا د خدای شان د شفیع هم دی دې مبيع او دا دعوه د شفیع کولی شي ولی ځکه د د په اجازه سره هغه دای باعث او که مشتری اجازه کوله مشتری سره او اوس چې په شفیع باندې اخلي وسه مشتری اجتماع د نقیزه نشته مخکې مخکې لغولې الکه مشتری اوس خو زبردست مشتری سزا دي پاره چې کوم ده صحیح سمول بخلاف خدای او خبره یاره کې دي کې دا د شفاف باطل نه ده خو کله چې د طلب د شبیر قبل الاجازه وکړي زه اجازه کوم خو الکه شفیع دعوه در باندې کوم او که اجازه یې وکړه دا غیر بعد به دعوه د شفیع وکړه بیا الکه شفیع دعوه نشي کولای دې باندې پوښتنه مو دي کې هغه څنګه صورتونه دي ما بیا خو زمکه ده خو سمنې کله پیسې وي یو صورت کله سمن د مکیلاتو او د موزوناتو د قبیلین کله د زوات القیم د قبیلین دا درې صورت دي او تاسو کتاب تشریحي او که زه اوس دا ټول حاصل وایم بیا بنا وخت دی شي لاندې ولا ګور یو صورت پوایي اذا بلغ الشك ان بيعت ب 1000 درهم فسلم ثم علم ان هذا بيعت باقل دې کې درې صورت ما ته ګوره په ګوتې مو پاره ګوره یا خره تا خبرې شفیع دا خبر ورسېده چې دا کور امر اخیستلې دا په زرو پیه خدا خبر د دې وخت کې شفا تسلیم کړي چې په زرو پیه نه نه ولر د دوه صورت په زرو پیه باندې بیان نه ده دا خبر خلاف واقعا په د خلاف واقع څو صورت دوا په پنځه سو به شوی دی یو صورت یا د په پنځه له سو باندې به شوی دوم نو د پنځه له سو په صورت کې لکه شفاء اوس الکه په زر کې تسلیم کړي نو په پنځه له سو کې هم تسلیم دي ٹھیک شمولا ولې دا کې چې دې په زرو کې تسلیمې طاقت نشته نو پنځل سو خو به طریق الحلوا کې کوم نه لګای هغه تسلیمې شي دا خبره او سره اله چې په پنځل سو باندې بعد کې فتح ولګي فعل اله کې تسلیم شو په زرو باندې کړو د دعوت شو بعد کې صحیح ده ولی تکلی چې د غریب سره زر روپې نه زکه تسلیم کړي پنځه زر روپې خود سره په اړه موجود نکاح تړلې اخون دی یا د نس خبره د پنځه هو موجود په خو اخیسته د به شوفه باطله شي سموله دا یو دا یو دوه خبر راغی شفیع له عجب چې دا په زر په باندې اخیستل په بعد کې فتح ولګیده چې نه مړه په اوربشو باندې اخیستل په څه په اوربشو باندې یا غنمو باندې یا هر مکیلی او موصولی باندې چې کوم اخیستل اوس هغه کدا غنم د زرو په برابر قیمتي وي چې کوم اصل به اور باندې شوی د باید مستلمین او کله هغه نه قیمت کم وي او کله هغه نه زیات په دروي صورتونو کې د دعوه د شفیع کولی شي هیڅ اموله هغه مخکې تسلیم معتبره نه ده اوس مثلا نو قاعده ده اصله چې تسلیم د شفیع نو فتسلیم او تسلیم د دې شفیع باطل نه چې د زورو کو خبر راغی هغه په کم باندې لکه په دې څو باندې خرڅ کړی یا لکه زورو کو خبر راغی د تسلیم د شفیع کو خلک په حنتو په شعیر باندې خرڅ کړی قیمت یې کال کې کال تر یو کلان دي دلیل ذکر کوي دلته دوه دوه مسلې شول دا دوه لپاره دلیل ذکر کړي دا اول مسلې لپاره دلیل دا چې زر په دې ډیر او بللې ځکه تسلیم نشو فيه او 1500 روپۍ د لپاره کم ویلو تسلیم نشو فيه انما سلم انما سلم لانه دا شفیع چې انما خبر دا د بل سلم تسلیم نشو فيه لاستكثار الثمن في الاول او رخصت کې پیسې ډېری وبللې د سبنه چې پیسې ډېری د سبنه چې پیسې سری ډېری دي هر ډېر په ځان کې قلیل هم نو کثیر هم ده ویلي کده وی زر په په ځان کې لکه قلیل هم نو کثیر د سبنه چې ډېری دي ها تاسو ته فکر دې شوي ډېری وبللې ډېری وبللې چې یاره زر په ما باندې ډېری دي ها د فلهاز تسلیم نشو فيه او پته ولې په زر په باندې زر خو ما سره موجود دی ګاډي لیکل سره یو اقبال خان ناصر دا یو دوم خبره ده چې مولانا په زر په باندې چې کوم نه دا مشتری دا کور اخیستلې یا موږ سره په دې کومه نه کیږي یو روپۍ هم سره نشته پاتې پته ولګېده چې په اوربشو باندې اخیستل وي ما د اوربشو هم سره ګدامونه ډک دي یا په غنمو باندې اخیستل او د غنمو په صورت کې د تسلیم نشو نه کول ځکه غنم خود سره ډېر زمیندار او دهکان کاشتکار هغه سره روپۍ نه غنم ډېر یوسي تاسو دا بیا ته چې دا خلک سودا یوسي ها دا خلک چې دیهات ته سودا وړي دا سیال سنده کې چې شاته چولی اکثر دا بډي خد ول غنم ورکي اوس خیر پیسو کې مخې به غنم ورکي یا دنه څه نو هو د دا تسلیم د شپې ولې وکړه که پیسې خو نه او غنم اوربشي خور سره وي خدا ضرور پرسس یو لک روپۍ قیمت یې هم دور کولی شو دور ډېر غنمې وربشي ورسره هیڅ سموله د اختلاف جنس په صورت کې هم کله یو جنس په صورت کې تسلیم د شفیع وشي باقي فتو لګيږي چې الکه ثمن خلاف جنس دا غره نو بیا شفه باطله ولتعذر الجنس جات د متعذر کېدل د جنس د دراهمو التي هغه دراهم بلغه چې رسیدلی او هو د شفیله ده ويتيسر اسانو الک شفیله پاره ما رحم تو شهید دی عجبه کړی شی و به په دې الک حنتو شهید باندې چې ثاني په دوم صورت کې چې ثاني فدوم صورت کې په ساری دوه سره دا حنکی او شعر واسطه ولی جنس مختلف جنس مختلف تا هي اختلاف ته جنس په یسر او په عسر کې اختلاف ته جنس په یسر او په عسر کې کله چې نه یو تر هغه سخت دی ولا کوي غنم ورنسه وکذا همدارکم او کل مکیل او موزون او عددي لکه متقارب عظیم متقارب دي ته چې هغه یو یو خرتي ګل کوي برابر یې سره څه مزدکا انډي لکه څه انډي خره ها بلا واو دا خبر دل راغه شفیله چې مشتری دا کور په یو زر روپۍ باندې اخیستلی په بعد کې فتح ولګېده چې دا په یو زر روپۍ نه ده اخیستلی په سامان باندې اخیستلی د کور سامان باندې اخیستلی نو د کور د سامان قیمت الف یا د الف له اکثرو د تسلیم د شفیع کړی نو شفاعه باطل شو بیا د شفاعه دعوا نشي کولای ولی ځکه د چې مشتری ته ورکی څه ورکی خو یا به زر په ورکی یا به زر نه زیات ورکی هغه سامان خو مشتری ته نشي ورکی ځکه سامان د زوات القيم مقابله د زوات القيم په صورت کې لکوي هغه قیمت تعالی کلاتي عین شی نه لازمي خو شي مسله باندې ها البته چې د تفقه ولګیدا چې په 1000 روپیه باندې کور اخیستل نه بعد کې فتح ولګیدا چې په سامان اخیستل کو د سامان قیمت 1500 له بتوري مثال به داوود شوفه باطله ماشي مسله اسانه ده کنه سخت ده نهایت اسانه ده چې تاسو پوه نه کړئ خلک بخلاف ما لا غدري سرتونه دغه شول تاسو ماشاءالله یاد شي بخلاف ما اذا علم چې کله خبر ثانيا دوم دل شفیع ماما انها بيعت بعرض دا پر اسباب باندې سامانونه باندې خرج شوی دی قیمت 1000 او اکثر او کعقلو غداو د شفیع کولی شي لأن الواجب فيه القيمة ذك واجب فديك قيمتها وهي دراهم أو دنانير يا بدراهم يا بدنانير ها دا بل صورت څلورم نمبر صورت ها هغه دا خبر خوراغه چې په زر باندې کور اخیستل شفي او په زر دراهم باندې دوم ځل پته ولګی دا شفیله چې نه مړ په زر الکه دنانیر باندې یو دینار دی یو درهم درهم د سپینو زر یو دینار د سرو زر تاسو پښتو پیږي او د د زر په صورت کې چې کوم د تسلیم د شفیع کړی وو د زر دراهمو نو بیا چې بعد کې فتح ولګیره چې یو زر الکوي هغه څه دي دینار دي شفیع بعد کې د بیا شفا نشي کولی الف یا د الف نه زیات په دې څه کې دا ودا شوفي نشي کوله او کدا چې دا د نانر باندې خرڅ کړو قیمت د الف نه کم ده ګدا ودا شوفي کوله شي ا د نانر به ذات خود نه قیمت مراده کله کله انسان عاجز تعبیر کې خطا کته څه وایي څه نه ور استاد خدای دې تعمیر کې دې سم کدا اذا كانت کله قیمت د نانر اکثر یې سره وقال ذو فرض امام ذو فرض ویله شفعه که د نانیرو قیمت اقل وي او که د نانیرو قیمت الف وي که د نانیرو قیمت اکثر وي په ټولو صورتونو کې دعوه د شفي کولی شي ځکه د نانیر او د راهم دا مختلف الجنس دي په شان د مکیلاتو او د موصولاتو کې اختلاف لري او وقولنا موږ لپاره دلیل دا ان الجنس متحد حق سمریت دلته مقصود د الف نه ثمن دي که ذات الف ثمن دي د دنانیر نه دنانیر معتبر دي ذات معتبر ده که ثمنیت ثمنیت معتبر ده خوش مسله ځکه مقابل کې مبيع راغلی دا راغی ثمن قال دا خو مخکې الکه صورت داو چې اختلاف په سمون کې اوس اختلاف په مشترک راغی پس کې مشترک راغی په کې فإذا قيل هو المشتري فلان چې مشتري هو الکه زید شفیع خوشاله وسو چې ما واه واه چې زه خو زما گاونډي سي دا خو بیا مزيدي کسري مزيدي غواګانې میخ لري مال به شي ډیر راکې یا او کنه غوښته ولا راړي لکه تاسو پښتون به سيدي میخ لري او مال به سره راړي شي ډیر راړي مستي ولا راکې او دا خو مالدار ته د غوښه برابر نه خوري یا درس یو خنده وه په ډېر وخت کې غوښه نه وخوړل څه غوښه نه وخوړل هغه پېژنې اختر کې کوم خیو خوړل دا کیا ته نو مې خوا ته ورتیر سي چون کې سندل پښتو نه پوهې بل ګاونډي کور کې غوښه پخ کړې چې دې باندې بوی مې ولګېد څه ولګېده وایي ور باندې وایي خپل کور کې دا شوروا کې شوروا ورته وایي بنوچانو ته پیانډه وایي هغه کې مړی مې تا کړل دوی کړه وخه په غره چرته مو کړه به یې راځي دا شي یا د نس خبر یې بیا لا لا خبر کوئی بات نه چلو کیږي لا نو دا ناسته ده کالي کې مړی مې ډکړې ده یو ځلې چې کوم ده دروازه را خلاصه کړله بعد دا دا څه خو یې څه دې کول تاسو سره کې ورونو مېل مالو چې مونږ کړې شروع راړل او دروازه خو چا خلاصه کړې و بعد یې سم نو یو خورې دی بیا بیا ناسته د غریب په انتظار باندې بیا د دې یوه حماره وه عربي کې ورته وطن وایي د تا بیا د نن څه خبره او تانې جمع راځي نو هغه هغه راله پر صندوق باندې چې کومه دا دروازه خلاو کړه دا ته خو رسول کړه تا مې کړو مې معلوم سره ته ویل تاسو کرم ملمانو سره کول شروع دي کوم ده راړل پښتو په کې نه پیږي هغه لګو یا هغه ورته خلاص کړي خو لري تا جوړه پښتو نه پیږي نو ته یې وایي چې مله د افلانې خو چې کوم د شرباغانې به په خې پیډي په خې مونږ به وخرای نو دا شفاعه تسلیم معتبره ځکه اختلاف مشترک نه خوش مسلم فإذا قيل له أن المشتري فلان فسلم الشفعة ثم علم أنه دا مشتري غيره أنه دا خا ثم علم ثم فسلم الشفعة قال لك دي مشتري دي شفي شفاء تسليم فلان ثم قصد العالم ده يقص أنه دا مشتري غيره غير فلان ده فله ستړي شفیع د پاره شفا د تفاوت جواب لجاته د مختلف کېدلو د گاونډي توب د گاونډي جوار رضا به جوار شخص قد لا يكون رضا به جوار غير خلا ولو علم ان المشتري هو مع غيره د تغدای علم راغلی چې دا زید اخیستلی په باس کې فتح ولګل چې زید او عمر دواړو اخیستلی دا یو د پر حق د شفیع شته خو په چا کې د زید پیسې کې حق د شفیع نشته د عمر پیسې کې حق د شفیع شته او هم غیره فله ایا خو ځان نصیب غیره ځکه چې دا که ضرر لیدل بیا به زید شفاعت تسلیمه نه کوله او کوس د ضرر ګوري لکه د چا نه ګوري د عمل نو شریعت ته اجازه ورکړي چې د عمل ضرر ده په پښتلو د څه ضرر ثم علم انه غيره فله اشفع عليه شو الله تعالی فله ياخذ نصيب غيره لان التسليم لم يوجد في حقه دا تسليم نه د موجود سره له جانب د شفیع په حق لري عمل کې چې خیر دا بل مسله اوس په مبيعي کې له کوي اختلاف راغی دته دا خبر رسیدلې چې زید نیمه زمکه اخیستلې نیمه ٹھیک شو مشتری نیمه زمکه اخیستلې په بعد کې فتح ولګېده چې دا ټول یې اخیستلې او د جميع په صورت کې شرکت نو لعل تسلیم لزره شرکت ولا شرکت خاطر سره الناس شرکت هم راغله لزره ښه لعل تسلیم لزره شرکت ټیک سم ولا ولا شرکت او شرکت نست په صورت دې کې کوم ځون دلدل سره راغی خبر وفي عكسه د دې عکس دا چې خبر ولا راغی چې ټول ځمکه لکه وای زید اخیستل ده د شفا تسلیم کړ بعد کې پته ولګید چې نه مې اخیستل ده دغه د فرح حق شفی نشته ظاهر روایت دا ده او امام شا امام ابو یوسف فرمایي چې نه حق شفی ورلا شته پوه شو مثلا د فکر چې ټول ځمکه ته حاجت نه وي نیمه ځمکه ته اوس حاجت وي ته په اګه تاسو ماشي په دې کې نه غوني تفصیل کړئ نه دا جواب وعصه لا شفعه دا په هغه صورت کې ده دا جواب محمول اذا كان الثمن نسب مثل ثمن الكل د نیم سوره پیسې دی یو ځل د ټول کور سوره پیسې دی یو ځل د تسلیم شفیع چې وکړل دا حدیث کې بیا وای نو دی اذا كان الثمن مثل ثمن الكل بان اخبر انه اشترى الكل بال ثم ظهر اشترى على كنسب بال فما اذا اخبر انه اشترى الكل بال ثم ظهر اشترى نسب ب 500 يكون على شفعه کوم مسله ده نو دا د لپاره چې شفا نشته د ته پیره خبر راغی هغه دا چې ټول ځمکه خرڅ شوې ده په زر روپیه باندې په څو په زر روپیه په باب ته خبر راغی چې نه نیمه خرڅ شوې ده قیمت یې څو زر دا و د شفې نشي کولای ځکه تا به ټول ځمکه اخیستلې او په زر باندې چې ټول په زر نه شي اخیستل خو پنځه سوه هم په زر نه ترسل البته فعل خبر راغی چې ټول ځمکه اخیسته له قیمت سوره ته کهبا او بعد کې فقط ولګره چې نیمه اخیسته له قیمت سوره پان سوره د دعوه د شفیع باطل نه بشو په کول شي کې د پان سوره نه تعدیل شو څه مسله او في ظاهر رواية ولا شيء وفي عكسه لا شبهة في ظاهر رواية لأن التسليم في الكل هذا تسليم في أبعاده دا تسلیم په باس کې ده امام ابو یوسف فرمایي چې نه الکه حق شوفه ولا شتا ځکه دا کور ټول کور ته کې ضرورت نه وینم ته شي ضرورت څنګه سمول نه داول شوفه دي چې فصل مخته به مسائل متفرقه او فرقه تل او تعالی کړي سوره وخت خالص سرونه خوځوي خدایم خسړي